که د ماشوم میز وو په خریک ادا باندې نوسته سبون میز دا درې دوه رکعته په خریک ادا باندې نوسته عبده و رسول رسې چې کوم کنه هغه فرض نستای دا غي وکړلو سم مقامه صاحب شو د نه بعد به ودرېدلو په دې خیال باندې چې دا هو کنه دوه رکعته مې کړې دي مخصوصال میز ده یا مزګار مې دوه رکعته مې کړې دوه رکعته ته پوتې سم مقامه به چک شو ولم يسلم سلوم يې نه وړولو د سلوم نه سهوا شو عاد دا برګرځي القاعدة نسيتا ما لم يجد الحام چې سپه سجدا نه ویلګي پنځم رکعت ته پره چې ور پر کېږي دا برګ پس کېږي مې چا فات خبر کړه یا خپل پر شي کنه به روش کې بني او سلوم به وړوي صاحب دې پره ځکه چې سلوم نه کنه صاحب شوا د آی مؤخر کړه ده سجده ساوي به وبسي به سلام وړوي تر څه پرې چې د پنځم رکعت سجده یې نیوي لګولې وسلم اسلم به وړوي لأن تسلیمه فی حالت قیام غیر مشروع ځکه چې سلام اړول په حالت قیام شي دا نه دی مشروع پوسه سلام اړول شي چې پوسه سلام وړوي کنه ځکه چې مې پیرا کړه ده خدا به د سنت نه خلاف وي وي تکشه د اسلام د وړوي وامكنه الاقامه على وجهه بالقعود او ممکن دي تا کنه اقامت سلمو درول د سلمو په خپل طریقه باندې په نستی سره چې اسلامو کې ما طریقه دو په طریقه کړه شي رښیدنی لان ما دون رکته به محل رفض لان ما دون رکته به محل رفض ځکه چې پرکات نه چې کامی هغه په دوی د پرشفلې په دوی د پرشفلې شیدا د دې کنه سول وکړو چې دوه کنه چې بل رکعت چک شو خو دا خو د په ناپل شروع کړل قیام بل رکعت دا شروع په بل مل شي شروع یې صحیح شولا و چې دا رکعت یې پیرانه ده کنه مدون د رکعت مدون د رکعت په محل د رفع شدا په دې پر شول شدا کزدن یې شروع په شکړی نه دا پر شول شي وان کید الحامسه بسجدته او ميزي پیرا کړه ده سلام دې درو پاشي یا نه پکنه صاف قاعده نه وکړي قاعده ته به پس کېږي چې سه پر سیدانې وی لګېدل پس کېدل شي و ان قید الحامسه به سجدته او کچره مقید او پنځه برکات په سجدا سره پنځه برکات ته پر سجدا ولګوله ثم تذكر دنا بعد پر شو چې مخ مس پیرا کړه ده مخ به سلام اړوله بیا زم علیه حرکت اخرى ورزم د کوې دغه رکعت ته بل رکعت ته ورزم کو وتم فرضه او فرض یې پیرا شول لأن الباقي إصابة لفظ السلام ځکه چې پوتې دته هغه ورسول دی لفظ د سلام ته ارکان هو ټول پیرا دي اخره کا دا شوې دو خالي لفظ د سلام پوتې و چا واجب ده وهیا واجبتون هغه واجب ده نه هغه په تر سره چا یې پرې شو لوکره په مکاسلم نه وړولو د فرض نشول بتل دا به ځکه سنت نه دوه رکعت سنت نه درېږي کنه به نه درېږي فرض یو کو سنت یو کله چې دا نه درېږي ا دوه رکعت سنت ته مشبشین نه هو صحیح ده خبره صحیح ده زنه هر کوی چې دا سنت نه وشول کنه فرض یو کله دوه رکعت نه په یو کله فرض نه دوه رکعت نه په خو سنت وي صحیح ده چې دا سنت نه درېږي کنه لأن المواظبة عليها بتحريمة مبتدعة سنو صحیح چې په باندې به سم مواظبت کړوي پای هم مشغوله کړوي نبی سم د دوه رکعت صلات ته دا په کوشي تحریما باندې کړی کنه په مسکره تحریما باندې د خو نشر کړ تحریما نه وترلې هغه د فرض په تحریما باندې دا غږ نه په دویر بنا کړ کنه دا هغه سنت نه چې نبی سم وکړل موظبت په دې باندې په نوې تحریما سره شو ده و دول تحریما مبتدئان وو بلکې کنه په هغه تحریما د فرض باندې دا نفل ور بنا کړل سره که چې نقصان پکې مشي که پټي باندې جبرا پښه لګوي کنه کیا سودا تقاضا دو و استاذن کا سیدا او بسی لا تمک نقصان فی الفرض بالخروج لا لوج مسن و فی نفر بالدخول لا لوج مسن نقصان په دوه شروع غلا ده په پاز شروع غلا ده په دینه په شان نقصان ورولو کنه و دې په دوه په یو تحریم باندې نه دا کنه چې دوه په یو تحریم باندې شول په اخر شي چې سیدا او بسی دوه لري پر دا کټی شو کنه د تمکن نقصان فی الفرد د واجب د زوینی ولې د نقصان نه په فرد شي په فرد شي نقصان کنه کلاک نقصان ورولو بل خروج لا الوج مسلم په وتو کسره د فرد نه نه په هغه راو طریقه باندې چې کومه راو طریقه ده دوی ته مسنه مشو طریقه مرادو راو طریقه چې د سلام اړوله کنه د سلام نه وړو کنه بل مزبونه ونه لګیا شو یره په ناپلې ځای شو کنه ایوه نه به وته نه په طریقه مشروعه باندې دا هغه فرد نقصان ده وفي النفل او په نفل شان نقصان راولو بدخول لا لوج مسنون چې د پاشریو کړه نه پر وو طریقه باندې کنه رو طریقه چې د پر منوي تحریمات الله کنه دغه اپر د تحریما تړلی او په تحریما باندې نه پلیا شریک کړل نه په دواړو شنو نقصان ده او په نه پلیا شي چې کیمه ده جبیرا ولګي سي ساو بس دا پر دې پراشه نه پلې پراشه ولو قطعها او کچره کنه قطع کل سلام یې وړولو دا کنه پیرای نه کړل بلم يلزمه القضاء په دبو نه قضا نه لازمي لانه مزنون ځکه چې دا میز و د نفل مزنون میز دا کنه قصدن یې په دې شرور وکړي نه دغه په دې شرور سره په دې لازمي نه دا نفل ولو اقتدى به انسان فيهما کچر اکتا وکړه په د پس انسان په دې دوه رکعتې شه بس هاي پس رولو کنه په دې پس ودرېدو نیت یې پس وتړلو کچر یې پاز نیت تړي بدا اقتدا صحیح نه دو کنه اقتدا دې مفترض دو په متنفل پس یاوي خدا دوه رکعت نه پر کو ته فرض کې به خوند صحیح کنه او کچر نفل کو به نفل صحیح دو خو نفل به دوه رکعت او کسر رکعت به کو شپږ رکعت به کو نفل به شپږ رکعت او هغه و شخين پر مد دورا كتبه کو لأنه استحكم خروج الفرد ځکه چې ملکه مضبوط شوی دی وتل یې د فرد نه هغه فرد نه دی وتره دا چې نپل تکنه دوا زون ته جدا ځل مدینه دی چې کله کوم د پنځم رکعت سجدا ولګوله فرض پوت شول نه بس ان وته نه دا هغه دوه رکعت کنه دا هغه نه پدې دوه رکعت نه پدې شریک کړی دي زون ته ګوشن میزه او پدې دوه رکعت شدنیات په ستړه دای با دوه رکعت کو د سارز د وجنه اپ امام پر خاصه امام نه خو سکه تیارې دی وځي ځکه چې هغه خو ځوانان پښ لګیا ده کنه کزن نه لګیا امام میز مزنون دا و دی بل خو کنه کزن نه لګیا ده په خپل تا برو نیت په سود لرلو نه هغه باندې لازم نفل به شروع او د بل کر په شروع سره نه پلاسه میدل سکوت په سبب د عارض سره دا په امام پر خاصیده په د مقتدی پر اته د عارض ستانه ځکه چې بیا سجده یې بتلېږي که چک شو که نه او دریم رکعت ته چک شو که نه بل په شو سجده سوا په میو شوله سجده سوا په میو شو نه وي بیا دا ختم شوله که نه بله سجده به بیا وبوسي لوکوی په وسط صلات د وجه د کوره په میو د لمونځ شي بخلاف المسافر په خلاف د مسافر نه اذا سجدا لساوه يساوي د پر سجدا وي اصلا می سپار دا دواره کا تلمیز یو کنه می یو کو ساو شاو باندې به ساوی ویسره چې کله رخصینستو کنه د نیت اقامات وکړو ثم لو الاقامات نیت اقامات وکړو حيث يبني ذا بنا کو دواره کته به نه را ورکو ادل می سلوره کته شو په دنیا سره ځکه چې کله سیده سیده تر پښو دای بیا په منځ شو کنه هغه المین نه خرو پوي چې توی چا د بچي د غون مين دې سره خرو پیږي په دې کنه چې ټول مين بتل دي په دې سره چې سې سوا د بتل شي کنه دوه رکعت نه راو کو سې سوا د بیا و بچي په خیر شه وما هذا لو ادى صح لبكاء تحريمته ويبطل سجود سهوه هو صحيح و دې باوجود اپوس نپل خبرو کو کنه چې هغه د سکنه دوه بنا نه پر کو ځکه چې هغه سیده ساوه خر په هغه وجه به وه و دا بل نه پر پر کو ا دې باوجود کچېره کنه ادا یې کنه و درې دوه دوه رکعات نه را پر وکړ به دا نه پر یې سیدی ور سلوي رکعات نه پر شو لبقای تحریمه ته ځکه چې تحریمه خو پوته و سلام هم نه ولا او سیده ساوه به تیر شو ځکه چې په میور سره ولا ابي بیا وبوسي ومن سلمه چا چې سلام وړولو و چې فاین سجد الامام کان داخلا که امام سجده تر پاشو سجده ساوي تر پاشو سجده ولګولا کان داخلا بل مقتدی داخل ده هغه مقتدی شو و الا وکچره امام سجده نه یسره سلام چې وړول بعد به وړول کنه فلا بیا غبلا مقتدی نه ده کنه ا منفرد په تشابه بزول تلمی شریکوي وهذا عند ابي حنيفه ومسلم رحمه الله دا شخين پر مسرادو چې کچېره سوی ساو سره کنه توقف ده که سوی ساو سره بیا مقتدی ده اعتصید وکنی سره کنه بیا تند سي وقال محمد رحمه الله هو داخل امام محمد کچنا ده داخل ده ودا مقتدی ده سجد الامام او لم يجد امام قصيده وبوسي وقصيده نو بوسي کنه هغه مقتدی بلل شي او مزبوق تا کنه سوی رکعت پتشو ده غونیا دوه رکعت پتشو کنه لان عنده سلام من عليه ساوه اذا پر من سلام نه چا چې پچا باندې ساوه وی لا یخرج فار صلاته دا سلام دې در مزنه نو بوسي اصلا هر کې نو بوسي هر کې ځامه چې نه باطن پکنه نه پکاتې وځي نه پګاړه وځي لانها وجبت جبر النقصانه دا سجدا وجب شوی دو د پر د پټې د نقصان د نه وجب پته شوی دی اې د پر په د سجدا وجب وا نه دی امر تلای نشي چې سپره کنه دغه سلام دی هغه چا چې په چا باندې سهو وي دا یې لمونځونه وبسي په طریقه د رنډولي سره کیسه یې رنډه دو که نه انتظار وي ته کې که نه انجام ته عاقبت ته کسي وبسي د لمونځونه په سبیله توقف باندې که چېرې سویدا یې نه استله یا یې یښتای نه شوه دا ټکه باسه کې چې یا یې یښتای نه شوله که نه به خدا وتعالى د دې سلام یې استله دا سلام یې دغه دې پر چې که نه تخلیل یې پر چې په دې باندې مزر سره یې وځي او که سجده یې یستله یستا یې شو او یستله یې کنه سجده تر وفات شو بیا دې که سلام دی نه د یستله کنه لمونځ نه پر لمونځ شي ده لأنه محلل في نفسه دا سلام په خپله به ذاته کنه به ذاته دا محلل ده ا دې کې د پنځه صاحب لمونځ نه په وځي د کنه احرام نه په وځي تحریم نه په وځي په خپله محلل ده السلام علیکم په کاف حرف تاب کنه مشتمل ده کلام شتا پشه غدو شتا پشه وانما لا يعمل لحاجته الى اداء سجدته خدا کا سلام چار نکو اثر نکو المزنه نو بسی قطعا نو بسی دی واجب حاجت نه ادا د سجدی ته د سجدی ته محتاج ده ا دې وجه سلام دای کنه امر نو بسی چې سجدا یا سایشی او بوسی فلا يظهر دونها فلا يظهر دونها او کاجی سړي باندې سجده ساوي سجده به باندې سلام یې وړولو بیا امر مش پیسې را دي کې چې دا سلام به دای مدونه وتلا ده کنه دای محتاج ده سجده ته اذن واجب پته شوې دي په سجده په دبن واجب وه کارتلو سجده ته هغه واجب پر کول بیا سلام دای مدونه نه وبوسي سلام اچار نه وکړه عمل عملی نه وکړو تصویر نه وکړو او کچېره کنه سجده ته نتلو بیا فلا یظهرو نه جواتېږي ادا عدم عمل دونها بهر د حاجات نه چې حاجات یې نه وي یا حاجات نه پیرا کوي بیا عدم عمل نه جایتېږي بلکې عمل جواتېږي بیا چار کړي د سلم بیا یې سره ده ولا حاجت على اعتبار عدم العوده ولست حاجات ففرض عدم عود بودي چې دا مش فرض کا چې نرګزري سویدا نو بو سکنه بیا حاجات نشته ب ي عدم عمل نه جواب تجربه بلکې عمل به جواب تجربه سلوم چار کړی دو کنه ب د ا ي په سلوم سره وتله ده ويذر اختلاف في هذا وفي انتقاد طهارته بالكهكاته وتغير الفرد بنيه الاقامه في هذه الحاله دا مسله چې کنه امام حسوي کنه چې سلام دې کې چا چې پچا باندې ساوي دی د مزنه بالکل نو بوسي کنه قطعا نه وبوسي نه باطن نه توقفا او د شخای نه پر باندې کنه وبوسي على سبيل التوقف باطن نه وبوسي على سبيل التوقف انتظار وته کی انجام ته ګوري عاقبت ته ګوري قصیده نه وبوسي بیا وتره دا سلام یې سره ده قصیده وبوسي و یستای شي کنه وبوسي به به کنه دنه وتله یو پیدا خو دالک جواب تر شلا چې سړی نیت پسې وکا وتړلو په دې ملو پسې چې د سلام اړولو او په دا باندې سجده ساوه دو آیا نه وایست دی کنه سجده ساوه نه مخشه سلام نه بعد په شکشې نستو کنه ادا په نه باندې چونکې عاصیا په موضوع شه دملو سلام دا راول وی کنه نه دا بل مقتدی شو او شیخین په باندې کنه کچېره سجده یا صلاح خو مقتدی کنه یا صلاح کنه بیا منفرد ده یو دالي کدا پیدا جواب افلای دې اختلاف بل یې دغه سړی کنه چې په چا باندې سجده ساوه سره مې وړو نو کهکه یې وکړله په دې ټه یې وخندل چې هغه پر مزه شوي بیا به ودسي دو کنه امام محمد چې دغه وداس موت شو کنه ځکه چې سلام دا ډول وی دا سه پر مزه شو دا کنه سلام د مزه نه سلا د پر مزه شو کهکه وکړله ادا وداس موت شو او شیخین وی کچنا وداس نه موت شو کنه المزنه بهاري کاکا کتو د سلو مړه وره ده المزنه بهاري کاکا او کړه المزنه بهار کاکا باندې او داس نه موتري کتو چې په دسوي د ساوه دو امر ما وبوسا می چې سه ساوه یې سای نه شي کنه سو کاکا کړي دو کنه کاکا یې وکړه دا خدای سره کلام شګدول می دې بوتل شو دا سوي ساوه سای نه شي کنه سلام هو چې جانو کو چې سه ساوه یې سای خوشي کنه ترسي وې سای شي کنه هیڅ وکړه سه کیسه خراب پکړه نه دا کنه سلام خو انتظار وته کو چې تو کنه سیدا وبسه کنه وبسه کنه سیدا خو نه وبسه کې چې سایر شي کا کای کړو سلام چې مو چار کړو مو ولا به اصله یې کنه او دا رنګ یې کنه می سپارو سیدا سا واپنه سلام یې وړولو په دا موقع باندې نیت یې کامات وکړو امام محمد کې چې د سفر سلوي راکاته شو ځکه چې یا پر منځ شو دا سلام دا ډول وی کنه ا دې کا سلام دای نه وبسی نه کنه باطن نو نه کنه توقفن شیخین وی چې کچره سیده تاوی یستلا یا یستای شولا بیا سلام نه دی یستلا کنه دو تا کبیر وی ته وی کنه چې تو فرض سره ور رکعت شول ته په منځ شې کنه بیا سوی د ساو د یستای شي سوی ساو نشي سره ځکه چې کنه بیا خو میو دل مزه ده په خیر شو بوسی سوی ساو نشي سره بیا او چې کوم ټیم دا خبره پښې جوړه شي چې سزا نشي استله کنه یا یې وسنه یې سای نشي کنه بیا سلام کوي چې زه انتظار نه تکه چې نو وبس کنه بیا مو خپل اول یې استله کنه هغه چې تاثیر نو کو دی وجه نو کو چې تاسو یې ساو وبس کنه اخو اسانه شي استله ځکه چې په میور سي څه ساو کنه اپ میور سي دی او په میور سي ساو نه هو په خیر شي نه دا یې والا وتلا ده کنه اسلام نه بعد اګن یاد کوي کماته اې د فرض هغه دوه رکعت دي کنه په لمونځ شي نه نه نیت کمات نه شوه دا د کار سمرا جوات شوه وفي انتقاد ورته بکاغته په دارنګ جوته چې سمرا د اختلاف په امت ولي او د سره په کاکا بونه چې د پر مو د کړه وداس موت ته شخینه پر مداس نه موت او دارنګ جوته چې کنه د اختلاف په دې خبره چې فرض کړي په نیت کې مسله بدلې دي په نه بونه سره ورکه تل کې چې المزم المزم یوز ده و شخای نه پر مدل مزنا بار کی سادو کنه شربکیا شه دادی کا شربکی سو نه خطای شو دو کنه دا غای په دې تفریق کړی و وهنده ما یخرج علی سبیل توقف یا شخای نه پر مدل و بوسی د سلام په سبیا توقف باندې کنه انتظار وته کی کنه کچره سوی دا ساوه نیه سلا کنه به دا غونډه چاره کنه ا مقتدی به مقتدی نه ده و او داسې نه ده متسوا چې سوې ساه نو بوسي نرګزېږي او دا رنګ دې می سفر چې نیاب کړه ده کنه دا بهر کړه ده او که سوې تر تللو به دا غونډه چاره وشو کنه چې سوې ته سي به چې او داسې به متسوا ځکه چې دا خو بیا پته ولګي چې تپل مو دشه او تو خندلې دي او دا رنګ نیاب ته کنه ا متبار ده پر دې بداشل پته وای چې تپل مو دشه دارنګه د بل چې ته چې کچېره و پس کېدلو سجده ته چې سجده ته و پس کېږي به دا سجده سید و دا خوند سجده ته به په مېشو لا درکه ته نه راته پوتې کنه اس مقیم شو چې سجده سې کوي نه به سیاست ته بنو بوسه کنه سجده نه سې کېږي ا دې وجه رسول اول نه یسلا ده دا په تفری نه ده ومن سلمه چا چې سلام وړولو يريد بقطع صلاته و د نياته په سره قطع صلات المزل ازل په سره وعلي سره په دبن ساوا وا په د سجده ساوا دو او د سلام عربي سجده ساوا نو بوسي فعلي ان يجد لسهوي په د لازم دو چې بیا سجده د ساوي د پر کنه سجده د ولا کې ساوي د پر ادا اگر کا دې کې نيات و تکړه و دې استو کې و دې قتل نيات و تکړه کنه د نيات نه ده معتبر لأن هذا السلام غير كاتين دغه سلام چې په چا باندې سجده ساوه وي او سلام مړه وي دا کاتیا نه ده بلکل نه مې دې کټ کوي نه چې څه پر بلا منافي چاري نه وي که کاه نه وي کړی او داسې نه مو ته کنه نه دا کاتیا نه ده بلکې کنه کلمه دا تر کړی وکنه خو چې سه پر کنه دا د کلوستا ا کې بلنه انحراف نیوی روغله کنه دا را پس کدل شي رو پاس شي سیدا د وبسی اگر کدا وان نیت سو چې بس کم سیدا نو بس می پر کړه دا کنه سره مړو ونیته تغییر للمشروع د دې چې نیت کړه دا تحلیل وسلم دا المزره زور په وسو دا د مشروع لاره راوچ لره کنه مغیرول دي دا یې بدلوي کنه چې دا سلوم مساوي سلوم نه دا ذکر کته سلوم ده دا نیت نو سم بتبار فلخت نیت لغو ده او پاسه شي سویا ده ولګوي کنه ومن شک فی صلاتی او کچره په ویره ویره وشت سلوم کنه په چا باندې سجده ساوا وا سلوم یې وړه وړه په دې نیت ته کته باندې کنه چلمی به پیرا کړه ده کنه او ظلم المزنه ظلم مونږ وبوسی بیا هو ککبرین انحراف روغلا ویا کنه چې سه پر په جماعت سی وی کنه چې سره شي کنه رو د شي کړه نه کنه سه یا ساو د وبو سی کنه کین انحراف روغلا ویا د کبرینه سه پر چې په جماعت سی دا یا کنه په مزه شي کنه اجازه سوي تا دا سهوا شو ده ا سهوی نه سهوا شو کنه ټیک ته سلام ته خو دانیت کړه کنه چې زه مزره زور په مسکنه خو دا بله خبره د نبي رضی مو سي د ساوه دو کنه د نبي رضو دا د ساوه نه ساوه شو کنه دا قصد نه درې میرو نه سه پر کنه جماعت نه یو تل کنه ور په زوشي دا درو شي کنه خې دني سي ساوه دو بو سي کنه چې دا چې د منافي چار نوي شي کنه لکه شهادو کسا یا به ودسی کسا یا که که کسا کنه خالی په چکه درې باندې یا پن خراب باندې کنه په دې باندې یا من خراب شوه لکولی السلام اذا شک احدکم فی صلاته سوچ شک مر شو کړه تو سه په مزه خپل شه انو کم سره چې موسم نه مسکړه ده فليستقبل صلاه ترمذ سار نه وګرځي وذلك اول ما خدا اول اول شرط چې تر پښو ده اې دې په تفسیر شي کنه رائے مختلفی چې د اول شک څه مطلب ده چې اول شک ته چې پښو ده چا خدا ویلي که چې بیا که نه دغه سړی بیا چېرته پر مسو شکمن شو نه نه په دار مسو شي نه بل مسو که نه بیا چېرته هم نه شکمن شو بیا یې پر مسله دوی چې که نه ته په دې شک باندې ځول ماري دی وه که نه سلو موړه وه ولمیس که نه سار نه بیا نه ور وکړی او ځینې حال کوي چې دا مطلب دا که چې په دې مسو شي بیا چېرته نه شکمن شو که بل شي اګر که شکمن وي په دې مسو شي دغه پیله شک ته که نه یې پر وی چې سلام د وړه وي سار نه دا وکړو دریم کول دا ده چې اول دا مطلب ده چې دا شک ډیر ډیر نیوی راغلی که نه دا د عادت نیوی که نه بار بار نیوی پېښ وه چې ته کوم دا یو نیوی راغلی به مشاور پېښ وي د پر کت ویا مور یې پېښ وه اې پر حکم ده چې سلام د وړه وي نو که سار نه شریک وه وان كان يعرض له كثيرا وكذا شك دتا ديرو بشري مخشا بار بار دانا منشاق په دې منځ شي په نشه ور پښو ده به هغه ته چې وی کچ سار نه ګرځوا سار نه ګرځوا کنه اې پر خرج ده بنا على اکبر رجدا دې بناو کو په غلې برایا باندې اکبر رایا په غلې برایا ده په بناو کو کنه په دا لور شي په عمل شکر لقوله عليه السلام من شك في صلاتي چا چې کنه شک کوم ځای شک مل مشه فليتحرى ثوابه بیا بنا علی یقین بلا دو کو په یقینی بونه چکی ما یقینی دو کنه اګه کنه په عمل کو یقینی خدا چې دریم ده کنه چکی ما کام ده کنه خو یقینی ده په بل شک ما چې سلام ده کنه سلام نه ده لکول سلام من شک فی صلاتی کیم ساعت من شک مان شو فلم یدری اصلاسن سلام اربن بنا لکله دا پته نه وي چې مو درې کته کې سره بنا دو کو په کام مو ده دا لکه درې روایتونه راغل د شک متعلق اذا شک احدکم فی صلاته انه کم صلى فلیستقبل الصلاه مې دا سار نه وګرځوي من شک فی صلاته فلیتحری ثوابه تحری دا وکړ بلا دا وکړ په کام مو ده تحرور دا پښې کنه کله وی کنه مې سم چې تحری دا وکړ کله وی چې بلا دا وکړ په کام مو ده کنه او یو دې کوي چې سار نه وګرځوي امام ابو حنیفه صاحب د تعرض په دا طریقه د فکر وکړ چې هر حدیث خپل خپل محمول وګورسو کنه خپل خپل مقایوه ته وګورسله چې استقبال عادي کا مراد ده کنه چې دا غا پیلا شاک وی بیا دا مشاک ته نه ورغله عادي کا دا ول حدیث مراد ده کنه او تحرید ثواب چې بار بار پېښېږي کنه و دو کنه تحریک دلا شي غالب ګمونی جوړې دلا شي عادي کا تحرید ثواب ده او که بار بار پېښېږي یا و تحرید نشي کېدلا کنه دا شک نه ورکړي هسې یا شک ته غالب ګمو نه جوړېږي که نه بیا د بنا وکړو په کام مو دی تعارض ختم شو پشه ولې استقبال بسلام اوله اثار نه چرګزوي دا که در شي که نه چې سلام وړوي کیس خیری سلام وړوي که نه یا پوس پیلوړي سلام وړوي او نه والمی شریکو او دا که در شي چې خالي تحریمه وت که نه تحریمه وي الله او بر وي که نه لوس نو کو چې سلام نو وړوي نو ور مې شریک کړو وای چې استقبال په سلام سره دارغ ده لانه عرفا محلل ځکه چې هغه نه ملین د محلل دون الكلام كلام لا تجاهل كنا فكر جغدو بني خبر كما تبي ذكا كذا كنا خلاف مشروع خبر او چې په جغدو بني مين متوي سلام دا وړوي او که خلین یاتې وکړو چې کنه باسه مې پرې شو بل مې مشرکو کنه نه سلام علیوی نه څنګه دو کو نه بل منفی چار کو نه کنه تکبیر وی په مجرد نیت او اخلی نیت لغو ده یا المزلان ده وتلا په غاز ډېر مذهبین ولور ده کنه وعند البناء لکل او چې کله بنا کو په کام مو ده په دې لورو کې شاته د مې درې رکعات شونه يقعد في كل موضع يتوهم آخر صلاتهم شنی به کړه په هر ایګو وی شي چې پابو ته هم کو د اخر در مزه چې پابو ته هم کې چې قضا کنه اخري را کاپی کنه او د اخري کا دې بو کوي اځ کې به بخښنی کای لا یسیر تارک ان فضل قال دې پر چې نو ګرځي پر شو کا دې فرض نوسی مثلا دا کنه بنا وکړه په کام باندې چې دا مې درې رکعت دي چې کله سویدا وکړو درې رکعت ولا کنه په دا هو ته هم کېدل شي چې کدای شي دا سره کنه د اخر رکعت سره رکعت شي دا نه کنه قاعده دا وکړو عبد الور سره فني به چک شي کنه سره رکعت تاسو وکړو بلا بر ځون باندې کنه اته کوم دا سکه چې دا نه سکه اسم سره رکعت اول کم دریم رکعت و نو سای به کنه دوا ور نه سای روشي کنه چې په یقین سره اخري قاعده کنه ادا شي چې پوت نشي سو یې ثواب او بوسي کچره په وال دوی شکر شکمان ده چک بشی دویم رکعت تا بنا پر زون دا خو دویم رکعت تا ایده ده پیسلی مطابقه نا دو تا باق شنی ذکر چه دا خو اخبرا مقادو نستی چک بشی دریم رکعت تا دریم رکعت چه وگو کنا دا دی که باق شنی که دا شی که دا دریم رکعت تی دا سنرام رکعت تی کنا اگا ولو کنا آد دویم رکعتو بدا دریم شو بدا سنرام شو دو تا بیاق شنی پده بلا شی بیاق شنی دیر کاده بو کنا دیر پر چه نو گنی پرشن که دی فرض نستی والله عالمو